تجزیه د ابواب د امام ابو داود رحمت الله علی او مستعاذه کې اول ګوره یو باب تیر شو چې ال غسل لكل صلاه ام حبیبی باب مخکې تیر شو ال غسل لكل صلاه اوس دریم باب باب من قال تغتسل من طهرن الى طهرن د یو پاکیت نه تر بل پاکیت پوری یو غسل فقط بیا الوضو لوقت کل صلات بس دا مسلک د جمهور دی دا مسلک د جمهور یعنی دا مسلک د سلور وړ مذهب بیا یو جمله ما ویلو دی بخاری شریف کې او مسلم شریف کې یو غسل او هر وخت د پاره روایتونه موجود دي پښوی ادا هر مز پر غسل یا جمع بین الصلاتین درې مزونه دو مز د درې پنځه مزونه په درې غسل باندې دا روایتونه دا دواړه روایتونه په بخاری مسلم کې نشته وګوره بخاری مسلم بالکل دا بني گویا کې د مسلک د جمهور باندې د صحیحین او روایتونو قابل استدلال دي د جمهور د پاره لوی دلیل د کوم دغه شو د بخاری او د مسلم روایتونه لکه په بخاری کې او په مسلم کې جمع بین الصلاتین یا غسل لكل صلاه بالکل نه ثابت بلکې من طهرن الى طهرن یو غسل هر وخت د پاره او دسه او دا مسلک د جمهوروم ده جمهور ده او د جمهور مسلک د اثبات لپاره دلایل چې ګوري بخاری مسلم صحیح روایت شو خبر زما پوښوي ها امام ابو داود رحمت الله علیه په دې حدیث باندې کلام کوي نو دا خو د فن امام د موږ ته څه ویل شو ما په خبر پوه شوي دا خو د دې فن امام دی په دې ټول روایت باندې کلام یې کړی نو دا خو د دې فن امام د موږ ورته څه ویل شو خو د جمهور مسلک قوی ده د سیینو پر روایتونو باندې زما د خبرې ته تاسو ورسېدئ او فائدہ دا شو یعنی دا غسل لكل صلاتن جمهور مسلک نه دی جمع بین صلاتین د جمهور مسلک نه دی هغه کې تکلیف دی سهولت نشته غسل په میاش کې یوزل هر وخت د پار او دس دا مسلک د جمهور او د جمهور د مسلک تایید څوک کوي د بخاری د مسلم روایتونه ها امام ابو داود رحمت الله علی په دې کتاب کې چې کوم روایتونه ذکر کړي هغه باندې کلام کړي دا خو د دې فن امام دی کلام کول شي لیکن تایید د مسلک د جمهور د پاره بس د صحیح روایتونه ورته کافي باو من قال تغتسل من طهرین الى طهرین پدې کې اول روایت او د ابو الیقزان ماویل عنق شیا دا ډیر کمزور راوی دی عن عدی بن ثابت عن عدي بن ثابت عن ابي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستعاذه والوضو عند كل صلاه نو ثابت شو کنه یعنی الغسل په میاش کې وزل او وضو هر مازه د پاره دا مسلک د چا د جمهورو ټیک دا امام ابو داود رحمت الله علیه په دې ټول روایتونو کلام کوي دا د فن امام د کوي دي لیکن دا مسلک د جمهور لپاره تایید صحیح روایت راغلی هغه خپل ځای کې مسلم دا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة خدا ګور مرفوع روان نشو بلکې دا موقوف دی عن عائشه فی المستعاذه دا عاشر زلانه فرمایت تا تا چلو تانی مرتا واحده تا دا, دا موقوف روان شو په عاشر زلانه مخکې مرفوع روایت دا اوس مرفوع روایتونه قمیر نومې دی د مسروق بیبینا او مسروق بیبی نقل کوي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه مثله مرفوع روایتونه سره شو درې او یو موقوف روایت مخکې ټیک شو دا مرفوع روایتونه دا باب چې دی دا ډېر ګران دی مرفوع روایتونه درې او موقوف روایت یو قال ابو داود قال ابو داود وحديث عدد بن صابر هذا ولا مشان حديث ابو ايوب ابي العلاء الله ضعيفه لا يصح قال ابو داود غرض قال ابو داود وحديث عدي بن ثابت برګوري حدیث د علی بن ثابت عن ابي اليقظان عن عدي بن ثابت عن ابي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم خدا نیکه د پلار په نسبت باندې ده د نیکه د مور په نسبت باندې ده د مور پلاروم نیکه د پلار پلاروم نیکه پښوی اورځي کې یو ته دادا وای بل ته نانا وای پښوی د پلار پلار ته دادا وای د مور نیکه ته نانا وای او د زوی زوی ته پوتا پوتی وای پښوی او به د لور زوی لور ته نواسا نواسی وای انډي شیخ رحمت الله علیه په پښتو کې څنګه دا موږ په پښتو کې د دې نوم نشته د نوسی وای د نیکو وای چې پښتو ناقص دی هاي پښتو ناقص دی فرق نه لري نو نو دا عن جده د جدین مراد د مور پلار د پلار پلار نه عن ابي اليقظان عن ابي بن ثابت یو خبر ما اجمالا ما مخ یو کړ دا ابو الیقزان دی ابو الیقزان خو د شیو سټ دی خدای دې چې اگر تباهم برباد کی خوش وي ډېر لوی د حرامي اولاد دی یو د اولاد دی شر جوړي عن ابي اليغزان عن ابي ادي بن ثابت نو ابو جفزان ضعیف دی او ځان له مسله شو خو عن عدي بن ثابت عن ابي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داود وحديث عدي بن ثابت داول والاعمش عن حبيب دا عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن عروه عن عائشه دا رواتم ضعيف ده تیر شو والعمش عن حبیب بلا و ایوب ابی العلا دا طول ضعیفات لا تصح نه ده صحیح دا عوض باندې پوه شو امام ابو داود رحمت الله علیه فرمای دا ټول احادیث ضعیف دي یو هم نه ده صحیح دا دعوه شو کنه اوس دا دعوه مبرهن کول غواړي په دلایل باندې ودل على ظروف حديث الأعمش عن حبيب ودل دلالت کوي او زور د حدیث لا مشبر عن حبیب از الحدیث څنګه دلالت کوي دا اعمش شاګردان په دې روایت کې د اعمه شاګرد څوک دی وکیع ورګورې دا وکیع عن الاعمش عن حبیب بن ابي ثابت عن عروه عن عائشه څوک دی وکیع شاګرد کنه د اعمش او د مدا څنګه ذکر کوي علی النبی صلی الله علیه وسلم مرفوع ذکر کړي که موقوف ذکر کړي مرفوع ذکر کړي خی نو حدیث عمش عن حبیب هذا الحديث اوقفه حفظ بن غیاث عمش یو شاګرد دی حفظ بن غیاث عن العمش وانكر حفظ بن غياث ان يكون حديث حبيب مرفوع دا حدیث مرفوع نه بلکې موقوف دی نو یو شاګرد د عمش مرفوع ذکر کوي او بل شاګرد ذکر کوي موقوف ذکر کوي یو یو خو برابر شو کنه یو شاګر مرفوع ذکر کوي بل شاګر ته موقوف ذکر کوي واوقف واذا اثبات علی العمش عمش یو بل شاګر دغه اثبات وای هغه موقوف ذکر کوي نو مرفوع څوک ذکر کوي وکیع او موقوف څوک ذکر کوي دو شاګردان یو طرف ته د دی او بل طرف ته یو دی یو د دو په مقابله کې د چا وټونه ډیر شو دا خو پارلیمانی جمهوریت د کافرانو وښه مسله باندې چا دو کسان وی چې خدای نشته نو خبره صحیح ده یو خدای شته نو دا خبره غلطه ده په تعداد باندې ګټه ده په دلیل باندې نه ده دو کسان وای خدای نشته یو وای خدای شته اکثریت باندې فتوا ده په منبران ناز دي درې سو ناز دي مزونه نه منو بس دا اولس کسان وی مزونه شته او درې سو کسان وی مزونه نشته او په اکثریت د فیصله ده پارلیماني جمهوریت دی وټونه حق دی نو په کثرت راي باندې فیصله ده یو طرف ته دوی دی او بل طرف ته یو خوښوي نو دا د عامه شدو شاګردان یو شاګرد وکی هغه ته مرفوع وای دو شاګردان موقوف وای او دی قال ابو داود کی ځان نه غرض یو اعتراض کېده دا غي جواب کوي نه نه مرفوع چې د اعمه شو تاویل چې د موقوف دو شاګردان ویل دي او موقوف یو شاګرد ویل دي ادا موقوف دو ویل دي او مرفوع یو ویل دي نو زه به درته خیم یو بل هم د چاغه مرفوع ذکر کړی د عمه شاګردان کې قال ابو داود رواه ابن داود عن الاعمش مرفوعا ابن داود هم د عمش نقل کوي خو مرفوع نو ګویا کې مرفوع مرفوع رسول شو دوا موقوف رسول شو دوا دوا خو برابر شو بیا خو اوله دا د ابن داود چې نقل کوي اول الحديث نقل کوي وانکر ان يكون في الوضوء عند كل صلاتنا نو بګوي معلوم دا شي چې مرفوع له روایتونو سودي مرفوع وقت نقل کوي فقط وکیع دی او د اسبات او دارنګي د حفظ بن غیاث دواړه موقوف ذکر کړي نو دا خبر په خپل معلومه دا شو چې دا روایت ته کمزور دی دلیل باندې پوه شوي ودل ځان د خبر رااله نو دام دلالت کوي چې دا روایت کمزور دی وروا ابو اليزان عن ابي بن ثابت عن ابي عن علي يوبل اشكال دې کې دا ابو الیقزان روایت څنګه کوي ګوره ابو الیقزان عن ابي بن ثابت عن ابيه عن جده دا راغلی اوس ګوره بل ابو الیقزان دا ابو الیقزان روایت کوي دا عن ابي بن ثابت عن ابيه عن علي هلتا عن جدی او دلتا عن علی په خبره پوه شوې کنه نو دا دمر او دین علاوه لوی خبره غ ابو الیقزان فی نفسی ضعیف دی وعم دا یو اثر د یو از موقوف روایت د عائشه رضی الله عنها او صلیق اثر غوري وعم دا عن ابي عن علي وعمار مولى بني هاشم عن ابن عباس وروات داود وعاصم عن الشعبي عن كبير عن عائشة تغتسل كل يوم مرتنا وروى هشام بن عروة عن أبي المستعاذة تتوزع لكل صلاة دا شو آثار نو دا درې احادیث درې احادیث کې یو موقوف او دو مرفوع روایتونه او نور دا آثار شو د صحابه او ټول تقریبا اته یا نه وهذه الحادث كلها ضعيفه او دا ټول حدیث ضعیف دي الا حدیث قویب هغه بره مسروق امرات مسروق عن عائشه قبیر عن النبي صلى الله عليه وسلم دا یو حدیث صحیح شو ٹھیک شو دیم وحدیث عمار مولا بنی هاشم خو مشهور قول د ابن عباس سره غسل نو پدې اتو کې دا یو داغه قول د غسل دی نو بیا دا تر روایتونه فقط پاتې شو صحیح په خبره پوه شوي ما دې وجه ابتدا کې وي ګوره دا غسل لکل دا غسل لکل صلاتین دا د جمهور مسلک نه دی او جمع بین صلاتین د سلور وړ مذهبونو مسلک نه هغه کې تکلیف دی او د میاش کې غسل او بیا نور هر مز د پاره هر وخت د پاره ابدس کول دا مسله چا ده د جمهور او جمهور مسلک باندې شوبه نه د پکار هغه مؤید د اب د حدیثین په حدیث باندې د بخاری د مسلم په حدیث باندې او سره دا تایید ورسره دې ټول باندې امام ابو داود خو کلام وکړو خو کلام وکړو دته نه روغ پاتې شو کنه دو دا روغ اول ته د بخاری د مسلم روایتونه د جمهور مسلک لپاره تایید اسی ځانې چې ستا په زړه کې شک راشي امام ابو داود په ټولو باندې کلام کړي په دې موقوف او د مرفوع روایتونو باندې کلام وکړو دا د فن امام دی هغه د مونږ څه نشو ویلي کلام دې کلام یو کړو لیکن دو خو د سالم پاتې شو کنه نو دو دا شو او الته د بخاری د مسلم روایتونه د مسلک د جمهور د پر تایید نو دا سہولت هم ده میاش کې غسل بیا هر مز د پر او د سو په خبر پوه شوي نو ابو داود کې دا قال ابو داود یو ځای مخکې ګرانو یو دا ګران دی قال ابو داود لګزان خو ځان پوهې کې کپون شوې سبب بیا زوام خو دا قال ابو داود په دې ابو داود کې مغلق ځای دی پوه شوې